دی حدیث کې داوی چې د خاون په شریعت کې څومره اهمیت دی چې داغه په ناراضګۍ خپلی روژه به خزا د خاوند اجازت مطابق نسی اکه دا غی اجازت نی او دا نفلی روژه نسی نو دا قبلی گنا اکه خاون موجود نی په سفر دی نو نفلی روژو کې غنه اجازت غختل ضروری نه دی وکلکم مسئول الرعیت یو د ټولو نه تپوس وکي د خپل رعیت او کشران مبارکي هر سړی پسنا سمرتبه کې حاکم نه عدد د لاندې کسان وی اے روټای خو بس یو سو منټه کې سړی ولګي او زر راشي خو چې روټۍ لګولی داغه دراوتو انتظار دم نه کوي چې خاوند आवाजو کې نو را دي شي د دې صحابي نوم د طلق او کنیه دا ابي علي ابو علي د د یمامی د وفد سر راغلی او مسلمان شوه د دین سوار لس روایات منقول دي وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه او دې ټول زنانه ندي مراد بعضی زنانه دینداری وی ای پخپلم اخرت ته متوجی وی خاوندانم متوجی کئ اباز زنانه فتنه گری وی ای پلارو کوسو بازارونو کې سر توري ګرځي ا د سمره سمره خلکو درزي د گمراهي او د تباهي سبب جوړيږي نو دین مراد غناکارا بی پردی بی حیا زنا ندی وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد علیه و اصحابہ